وهو په زیادت د واو ذکر شو دا واو په دې مقام کې واو استنافیه ده مستقید کلام شروع شو دا شکی مصنف ډیر زین به ضمیر راغې ضمیر دې اتباع د پاره وی هو موسنی پر رحمت د ایمان ترکیب او ازاج کر قول نو د قول نه شروع کړه قول و فعل حال لري چې اعتقاد کو متفقه مسله ده کاردار چې د اعتقاد او قول او فعل درې ونه دي کړی شاه خدا جو خپل چې اعتقاد په قول کې داخل دی ځکه مراد د قول نه قول صادقه دی او قول صادقه هغه یی چی مطابق ده و عقدی سره وی. چا دا ویلی دی چی دا په فعل کی داخل دی ځکه کو اعتقاد فعل الجوارح نه نه فعل القلق دی چا دا ویلي چې دا تصریح په جز مراده ده په دې کې مراد د مصنف قول فعل دی اما اعتقاد دی او متفق او چې اختلاف نه ظاهر دا دا چې هو قول و فعل دا ضمیر ایمان ته مراجعه کوي دا قول نبی ته راجعه کوي قول النبي بني الاسلام على خمس دا قول دی فعل دی ځکه شهادت الله اله الا قول دی او ظلم آباد چې دی نه دا فعل دی او مقصد دا شو چې قول او فعل ساقط من البين نه دی څوک دي چي د ايمانياتو او اسلامياتو نه ساقط وي لکه مرجيا جهميه په هغوي باندي رد شو. ويزيد وينقص زيادت او نقصان پرې کړی ظاهر خدا دا چې ایمان کی زیادت نقصان دوان لري وتاو سده دلائل تاو قتل په دې کې به چرته د ایمان نقصان نه ذکر ټول به زیادتی او دا یان خوشی ویو حالا ده چه ده نقصان سا دلیل نشته ده دا خود د خپل ځان ده د هغې جواب دا دی چې يزيد ينقص قول فعل ته ضمير راجع شي خو اشکال نشته که ايمان شي نو دای تردن ویلی دی کم شی چې زیاده قبله یا کې نقصان راځي استطرادن دی ویلی ته غاني وي دا هم نه درځيما چې دلایل دې د ټول اجزاء سره مطابق وي بعض اجزاء سره چې مطابقت راغی دا کټي په دې راتلونکو دلایل کې زیادت چې دی هغه سم مطابقه شته د علم کلام والا په دې باندې په ایمان کې نه زیادت راځي نه نقصان راځي ځکه ایمان مرتبه بسیطه وایي د متأخرین په نسبت باندې ایمان کې زیادت نقصان دوان راځي امام مالک رحم الله رای دا امام ابو حنیفه رای هم دا چی زیادت راځی خو نقصان نه راځی بعضی دسی وایی چی ایمان د ملائکو کی نه زیادت راځی نه نقصان راځی په ایمان د انبیاو کې زیادت راځي خو نقصان راځي ولکن یتمن قلبي او دلته خو قول فعل وی نو قول فعل کې ډېر تفاوت راځي او به خاص کړ تعبیر د عمل مونږ کو فعل تعبیر یو کو دغه فعل مرتبه د عمل نه لاندې مخکې انما الاعمال بالنیات کې موږ د فعل او عمل فرق کړو دا مرتبه د ترجمه الباب او دا هغه اجزا او دا هغه مقصد او الفاظ چې استدلال پرې حیثیت سره چې دا قول د الله دی پرې حیثیت سره دی چې دا قول د منافقین دی هم الذين امنوا فزادتهم ایمانا وقولهم عزادهم الا ايمانا وتسليما دام صريح دي زيادة اما اثار چي نو نه آثار دي هر یو اثر چې دی دا به وزنداري څه وزن به لري اصل مورد بګورو او رها تحقیب کوو اصل مورد کې کریجالو د هغه تحقیب هم کوو کو متن د هغه تحقیب کوو او به د مصنف غرض او سوق به هم ذکر کوو اصل مورد او د مصنف غرض او سوق والحب فی الله والبغض فی الله من الایمان دا اولنې اثر دی ابو داود دا اثر نقل کړی دی د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ موصنف ابن ابي شيبه کې مدار روایت نقل دی دا ابن مسعود نه هر هغه شی چې په هغه کې تبعیض راځي په هغه کې ترکیب راځي هر ذل ابعاد چې دا مرکب دی پته ولګی دا چې ایمان مرکب جزی اول هم دغه ترکیب بنی الاسلام علی خمسین چې مرکب شو قول فعل لکه چې په خپل داخله راغله زیادت لکه په خپل داخله راغله محبت د تیارو چې دی هغه د تلالج د پاره دی محبت د احرار چې دی هغه د الله د رضا د پاره دی من اجل الايمان وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي محمد ابن عبدالعزيز عدي ابن عدي ته وليکل، څه يې وليکل، د ايمان د پاره فرائض دي او شرائع دي، حدود دي، سنن دي، چا چې دا مکمل کړو استکمل الايمان ومن لم يستکملها لم يستکمل الايمان. او که مړ شم فمانا علی صحبتکم الحریص زه ستاسو صحبت حریص نیمه دنیا زمانه د خوخه په دنیا د سکم دې اثر کې یو چم خبرې دي دروات او حالات او اصل سوق او د مصنف غرض روات او حالات عمر ابن عبد العزيز احوا صلاتن برسول الله صلی الله علیه وسلم یو کم سل سنه هجری وا د خلافت عمر د دو کال پنځه میاشتې دی دا وکړي خلافت هم د شانتي د جمعې پر ورځ باندې دا وفات شوی دی د رسمحان کې د مدفون دی حیمه صلاح قضا ایک سو بیس کی دا وفات دی. همدغه دلیل دی د د عدم صحبت چې 120 ورې صحابه نه دي پاتې شوي غرض د مصنف علی رحمت خو بالکل بیان دی ایمان مرکه شو ځکه فرایض لري شرایع لري حدود لري سنن لري فرایض خو هغه دي چې څه په دې کې لوازم شرعي لاري دي د چلاو فرایض لکه صلات زکات حدود چې افراد تفریط نشي او سنن مندوبات غیر دي ایمان مرکب شو وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي آیات دی قوله تعالی کې را نور وقال ابراهيم وی ټیک د چې یو طرف نه خدا کتاب الله دې خو بل طرف نه دا اثر د سلف هم دی ابراهيم اسلام نه یو قول پاتې شوی ابن عذر ابن طارح ابن ناحور ابن فالح ابن عیبر ابن شالح ابن ارفاقشد ابن سام ابن لامک ابن متولش ابن اخنوخ ابن برد ابن محایل ابن قابل ابن فانوش ابن آدم آدم علیہ السلام تسجر صدر دا خمی یادوی او می اعتماد کرا ولی دا ځنی خطیبان دا طریقه کار کوي خپل بازار ګرمي مارکیټ ګرمي او دا د زندګۍ په ضرورتونو کې نه راځي او اکثر په دې کې دروغ راځي او په سلسله نه سب د انبیو کې دروغ راځي هغه ټه ګناه ده مقرر ته ګوري مقرر ولكن كونوا ربانيين نو نو بیان اوري چې رباني نو بیان ما اوري دا غلطه سختي رباني هغه مقري چې مرض سبب مرض علاج مرض دا مرض دې سبب دا دی علاج دی او کچری د حدود نه بار اوزی او ترنم کوي او خوشوالي کوي او کشي کوي او هغه زمنګ په ژوندۍ کې نه پکاريږي نو مقرر را برو ازمن برندار که مقام امر ربانی نه دارد منبر می گذار که اذا تو سویت سا خیزه تو سکی دا خصلت چې ولش د پنځپیر شیخ او د ولی الله شیخ الله دې مغفرت نصیب کړي شورا کې ځینې کسان په پاتې د تبل څه به شروع به رابطه ولګي او کسان به وای نو هغه به دوی چې وای خو څه وای نه څه وای وای خو دې خو څه د مطلب خبره کوي کنه څه وای ته به زه غونته کې انتقال شو خو به زه نه دی په دې باندې انتقال دی هغه په دې څنګه دی چې ځنی خطیبان مقررین په دې نوات په دې طریقې باندې قواعد پیدا کړي او دا اصلي علاج نه پیژني دا خطبات اخري زماني دي الحذر الحذر د دې نه ځان ساتئ او هغه چې کوم فکر مندي دړمني څومره چې هغه ته نږدې کېدی شي خو په عذابوي دي هم نه ځکه چې پیغمبر انسان چې په نهیتی تقرب باندې په زیادت قربان دي تنګي دا غي ځان له بازار لګیدلی او په خپل بازار کې نقشې جوړوي یا د تعلق مع الله یا د د چا په باره کې فکرمن دي دلمي او تاسو ته دې شي دا هغه مارکیټ بازار رنګ دا هر چا خپل خپل فکر دی ها فکر هر کس بقدر همت اوس یو سل پنځه پنځوس کاله عمر د ده څو کوی دوه سوه بیت المقدس کی مدفون و. اصل ورود د دې چې دی خو د طلب اطمینان لپاره دی. خو دلته څوک چې دی پاره د زیادت ایمان دی څوک دا اعتراض کوي چې زیادت په کوم ذکر دی بلکې اطمینان ذکر دی دا یو نوع زیادت دی وقال معاذ اجلس بنا نون ساعتان ابن عز الخزرجي الانصاري دو سه په کال عمر کې د اسلام مشرف شوی دی انصار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت مخکې دی په هغوی کښې موجود وو د بدر په جهاد کې هم دا شریک او په اکثر مشاهده کې دی به شریک شوی دی ټول حدیث د سیدنا نقل دی نه یوسلو و پنځوس د بخاری انفرادی روایت چی دی دری دی او د مسلم یو حدیث دی او متفق علیه دو دی بیت المقدس تنی یی علاقه کی پتاعون مرض وفات شوی دی اتلسمه سنه هجری سو کولسمه وی دا یو خسته طریقه شو دا چې مصنف هم مقلد دی غلي ته عمر ابن عبد العزيز چرته لري نو ما چرته لري دیو نے مسعود چرته لري دی ابن عمر چرته لري دی مجاهد چرته لري خو یوه خبره په اعتمادي ذریعه باندې نقل کړی شي په چې خلک په اتفاق کوي کنه ما چاته وی چې لسبنانو نه ساته هغه ته به چاته څوک یې معاذ دا خطاب چې کړی دی نو اسود ابن هلال ته یا دې په خپل خپلوانو کې وسره دی اصل ورود متعلم د تنبیه متعلم د تنبیه د پاره د کینا سبق پایا د مسکینا دلته څوک د اثبات د زیات ایمان سره نو من ساعتن د خیر مذاکره وکړو رو رو با مخ په ترقی زو کنه وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله مراد ابن مسعود نا ابن مسعود ابن غافل کونيه د ده ابو عبدالرحمن الحذيلي دا معروف په ام ابن ام عبد و ابن ام عبد مور ته منسوب مکه کې د اسلام راوړل قدیم اسلام دی حبشې ته هم د هجرت کړی دی او د مدینې ته هم هجرت کړی دی او اکثر مشاهد کې دې شریک شوی دی خادم حاصل رسول الله اسلام مصاحب النعلین ولیس وسادا بیزار به ګرځاو بالح به ګرځاو سیواک به ګرځاو ډیر مشران دا شکای او دا شي کړی دي چې د خپل مشرانو خدمت کړي په خدمات چې څه ملويږي نو په تعلیم تعلم هغه نه ملويږي او توارث هم دغه دی ګوره چې استاد چې دی دا شا... دا به خپل شاګرد خپل وګڼي ځان ته ویني چې کوي په حزیرت الملاحظه کې به څه څنګه تعبیر وکړو حضیر پر ملاحظه پر هر شاګرد پکار ده چې استاد ملاحظه کې راوړي چې حضیر پر ملاحظه کې د استاد نه پاتې شوی دغه شاګرد چې د کامیابیدل مشکل دي استاد به شاګرد ته زیات محتاج وي د شاګرد احتیاج به استاد ته دومره نه وي اګر چې ظاهر خو بل شانتي ده شاګرد محتاج دی خو په حقیقت کې استاد چې دی دا به شاګرد ته زیات محتاج وي ورې دا شاګرد دی استاد د واقعیات صالحات نه ګرځي دا علم چې باقی پاتې کیږي دا د تدوی زمونږ د دې سوي استادان چې الحمدلله د ټولو سره تعلق وه ولې کراچۍ ته چې کله لاړم نو په کراچۍ کې دا پریشانی و یو خو د زبان کمی وه او دویم دا چی د علماو څخه وخت هم کم وو او دریم دا هم وو چی پراپیګنډ موږ په هغه وخت کې هم کېدل دا کوز د حیات مات مسله ده نو په هغه وخت کې تبرک بیا ساری صالحین خبره وکړه تبرک بیا ساری صالحین نو الله د ابتدايي دخول نه څه چې واردات راوستل چې د استادانو په تعارف کې درانه ابتدايي دخول څه چې واردات مخکې درانه چې د استادانو په تعارف کې درانه هغه ابتدايي دخول کې څنګه دا چې واردات رااله ما درخواست لیکلی وو په عربی باندی او مفتی صیب پخپله ممتحن وو هغه چی هغه مضمون ته وکتل او خو د هندوستان د ټونکو هندوستانیان خلک ډېر ځیرک دي نو په مای تجربه شروع کړې چې د اخلاقی انداز څنګه نور په دې اندازه پوښ چې استعداد یې بد نه خو به تپوسه ماته ما درخواست را گذار کړ او ایزا تا ته داخله نشم نه ځان دې څه وسکو او ما ته دا هم تپوسه شکولې چې جوړي د اوسته یې وی کولې خو یو مرګ را سپل ناس هغه مرګ نو مفتی صاحب چې په غوسه کوله ما چې ټیک دی خو دې مرګز نه امتحان وخت نو کو دې پیل شنو ما دې غوړ نو زه دا په ځان کې په پیلو مو نو مرګز نه امتحان شروع کو هغه عاجز زما غوندې که کمزوری هغه په عبارت باندې بند شو نو ماته وی ته وایه نو چې ما به وی چې ماته په دې ځان وسم ماته وی چې اپ یې قابل دا تا نه قابل ما جی ټیک بیا براته وشو په دې کې خوا ته یو سیټ ناست و، هغه هم د مفتي صیب پخ مقصد نه پوهېده، څه خبره یې وکړه، هغه ته غوسه شو، ته کار مه ګڼه. هیڅ امتحان یې وانه غسته، اتو کسانو نه امتحان واغسته، ما نه امتحان وانه غسته. هسې د استادانو دا ملاحظه یو عجیب شي. مای چې زه خو به ته کور څه پیدم سار نه چې نمونه د پاس کېدو لګېدل یو د پاس باندې ټول وانه تکبیرونه ورکړي هنده د استادانو یو خلک چې خلکو سم وخت تیر کړی یعنی موږ وسوي چې حدیث خو دې دې لکه راکته خلک چې وي ټوکړي ټوکړي وي د امتحان دې نه وي چې طالبان لمبه دې خېوا نو راغتر سنشت بې عجیبه دور د مولانا ادریس ته د پرده ګورم دا خو د څه تیر شه مولانا ادریس یو نه هغه مضمون نوسی مونږ ته چې مضمون نوسی وکي په عربی کې ما مضمون ولیکو او په اخر کې مې زبره قسمت دا ولیکل جناب اگر پرشتمی کوئی فرق ہو تو انشاءاللہ تقریر لکه چی خره غواړی ها خوش خطی هو جایګی دا می په اردو کی ولیکه ښه ساعت می ولیکل او ښکته مضمون می د عربی لیکلی دی دا هغه د جیب نه رساله راوستله وی د اردو املا ولیکل ها پرنسپل پاتې شو دا غنه وی ما کوم پاس کیدلو کسان راته چې اردو املا باندې لیکل په پم پیل کوي یو زو ما یو پاتبانو موږ موږ ګردون جان شلی کړی تاسو نه شلی کړی ما او تاسو په تاخیره څنګه دی هغه ما مضمونی کتل او ما خدا خپل پورته کلی کلیو زه پیر کوم زه پیر کوم سخت پریشان شوم ما ته وینا وکړه وی هر څه جدي او جدي ته څنګه چې املا نشم لیکلی او تا دا غدې لیکلي دا ته نه لیکلي خدا وسو متحیر شوم نه د استادانو په توجه کې راغلم خدای نو مقرر فخبر دې تجور شوم مولانا دې څه خبره نه کړم خو چې مفتي صاحب راغی بس مفتي احمد رحمن باندې ورختې دا ده نائب مدیر و چې یا الله اوس به د مفتي ولي حسن صاحب د مولانا ادریس مابین کې خفقان پیدا شي د طالب په ذریعہ باندې مفتي احمد رحمن صاحب ما په سره وته او لارشل په کوړی تلارشه استادان کې اختلاف لري ما ورته چې زه خو زم ما خو انکار نه دی کړی تورګه مفتی صاحب ته وایي مفتی صاحب زما د مضمون ګوري زه ته لیکم کې ګورم چې کی مضمون چې وکړ تاخیر دی ویل کوي پاس دی بالکل مولانا دې سي مولانا دې سي مسافر ویل کوي او د مدرسې خدای نصاب مولوی حدیث کا غونه هغه پیج راوغه ته په ترخ کې ونی او زر له روان شو داخله راته ملاو شو داخله کې راته ملاو شو به ما تکرار کو په پښتو باندې تکرار کو مفتی احمد رحمان راکا پښتو پیدا ابو توغکی خدا خه په تویو باندی الله رحم کو د استادانو په حجیره تر ملاحده کی د دې وجنه خپیک د ټول استاد به مفتی سے په دې غم کې شچرا کې دې چې دا مولای شیخ دا سخت دی تبعیان باندې پابندي او تبعیان دغه کې تبلیغ کې نوم لیکلو ملانګي بیا طالبانو ته متوجه شو چې یې په دې کې نه هیڅ کې هیڅ کې تبلیغ پاتې هیڅ کې مزاج مې ته پوهې درستی یې زه لپاره تبلیغ خلک دا ډېر سخت دی خبره مې د دې جنا کوله چې دا ابن مسعود دی چې دا علم کان ګرځیدل دی دا رسول الله اسلام په حضرت الملاحظه کې وو او دا مرتبه چې دله الله ورکړې وه نو د ده په خصوصي خدماتو او دا قسم خصلتونه لکه دا توجه زما پرون ستاسو د طالبانو کې طالب راوستي ده او دا قسم خصلتونه چې استاد د طالب نه مستغني او به د هغه خبرګيري نه کوي د هغه معلومات نه کوي چې درته کوي البته زموږ ځینې شاګردان یې هغه ځان پسې مقتدیان را روڼ کړي دم له چې هغه زما په دماغ هم بوج راولي هم بار کینه ته ځان د ماشومانو د دغه د پاره مقرر یو دا څه مخلوق دی په ما په سره روان کړی چې زه بس کوم دمونه کوم بیا شاګرد ته دمو سکیږم خان او چې کله ملاقات وایي نو د هغه احترام کوم یو د ملاقات والا یی کوی دا د خپل استاد توهین کوي لکه زه د دمګره خو نه یم چې دمونو ته ناست یم دا خو یو اتفاقي مسله ده څوک به دمومه څوک به خکېږي څوک به لیوني کېږي زه څوک به دا زما سره دا مقصد خو نه دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په صحابه کې فقيه صحابي دی اته سوه او اته څلوېښت حدیث یې نقل دي بخاری کې دا دی یوش نقل کړی دی مسلم پنځه دیرش سن بتیس کې دی وفات دی څه د شپېتو کالو په عمر کې لږ څه نه زیاتې متفق علیه حدیث د ابن مسعود چون ساعت دی بخاری مسلم کې دوه ذکر کړی دی اصل غرض په دې مقام کې ایمان یقین ته ترغیب ورکول دي د مصنف غرض ترتیب ساتي په تولید ایمان ځکه الفاظ د سزا رااله شي الیقین الیمان کله کوم شی چې مؤکد په کل وي نو هغه کې تبعیض وي کوم شی چې پاکه تبعیض او کلیت وي هغه مرکبي د ابن عمر دا شپږم اثر شو مراد دین عبد الله ابن عمر دی مکه کې د پلاس مسلمان شوی دی ورکی وو د خندق نه دی په جهادونو کې شریک شوی دی مخکې ورکی وو نیم په مکثرین د حدیثو کې دی د بخاری اتیه دی او د مسلم یو دیش دی متفق علیه یسرو اوی دی سن 73 کې دا وفات دی 174 کې پس د واقعې د مزویر نه درې میاشتې وروسته اصلي ورود د حدیث د حقیقت تقوا د وضاحت لپاره چې حقیقت تقوا څه شی دی حتی اذا ما حاک فی صدر زیاده ځکه معلوم شو چې کنه د ایمان ته هر څوک نشي رسیدلی باج نفسي په یو مرتبه کې او باج حقیقت ته ورسیږي نو په خپل زیاده ته نقصان راغی حتى يدعو ما حاك في صدر دا د هر چا په باره کې نه ده دا په باره د هغه خلکو کې ده چې د هغوی ذوق ایمانی ذوق دا چا خپل خپل پریشانی وی فکر هر کس به قدر همت او سو همت تمری پریشانی عمرې آیا تقوا حقیقت لري او د تقوا مرتبه دي تر معصیت ورطول بیوت من ابوابها واتقوا الله دا ګنا پر دی اخلاص فإنها من تقوى القلوب اخلاص وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوح د علي او د ابن عباس او د داسې صحابو شاګرد دی. مجاهد خو تفسیر د آیات کړی دی. شرع لکم من الدین ما وصی به نوح د دې آیات ظاهر کې اشکال دی او سینک یا محمد و ایاه نو په دغه دي کې حصلو رن کې لیکل دي نوح ابراهيم موسی عيسى او یا خدای مفرد سره ده سم څلور ته یو زمي راځي کوي ابن حجر وی دا تصحیف شوی دی تصحیف او حين کيا محمد والانبياء د انبياء په ځای باندې یا هو شوی بدر الدین یعنی وی یا هو کې زمير نوح تراجه او سنت اکتفا شوی ده هغه نور انبیاء په خپل معلومي دا هم معنی کېدی شي چې زمير څلور او مترجي په تعویل د کل واحد باندې وقال ابن عباس شدعة ومن حاجات سبيلا وسنة د ابن عباس دا اثر چې دی نو د ابن عباس احوال خو مخکې تیر شوی دی بد لوحي دا تفسیر د دا معروف تفسیر دی او غرض د مصنف اثبات ترکیب دی شدت منهجه د هر چا د پاره دی تفاوت راغی زیادت کموت راغی شریعت اصل کې ګذر ته وای مورد الموت ته وای څنګه چې خلک ګذر لږي او د هغه نه د وو منفعت حاصلې دا رقم دین له باندې چې څوک ورشي د هغې نه د دنیا او د آخرت خیر حاصلوي د دې وجنه دې ته شرعت ویل شي او منهاج تذکوي چې منهاج معرفت د الله دی څوک وایي دام تفسیر د ابن عباس دی ظاهر همدا بعض کسانو باندې خبرت راغلي دي په دې دي مستقل باب ذکر دي باب دعاؤکم خدا نه دی ظاهر ظاهر هم دقه دی د دې آثار په اخر کې مصنف حدیث ابن عمر نقل کوي کمه چاول کې جماله ذکر کړی دی او څه مختصر ذکر کوي زوی الله دې توفیق درکړي چې تاسو اوس مقرر کړئ